ناظم صاحب دیزه کې درته فرمایي د مد عارض لسکون حالت ترته ذکر کړي اے مد عارض وقفي خو تاسو پیژندل چې د حرف مد نه پس سکوني عارضی راشدی ته مد عارض وقفي وای آی کې طول توسط قصر درې واړه جایز دي صحیح شو اوس که چرته دا سکون چې په کوم حرف راځي که دا همزه وي لکه السماء اوس به څه کوو آیا اوس هم تول توسط قصر دی اوس دې ځای کې د حرف مد یو دی السما کې حرف مد سوی څه شي دی هغه الف مد ده دا اقوام دود په دې مدونو کې کوم مد مدي دا اوري دا مد لازم لري په ټولو کې اقوا ده د دوو وجونه نمبر 1 یو خود ټول قاریانو په دې باندې اجماع ده یعنی ټول قاریان پر راجم شوی دي چې په دې کې مد ده او د دې په مقدار د مد باندې اجماع د چې څو الف مد د پکې مد لازم کی درې بیا ورپسې مد متصل دی عاد دینه په مرتبه کې کم دی اولی اے مد لازم کې داسې قاری تاسو خول شي په دې لاسو قاریانو کې چې غوي مد لازم کې بدري الف نه لکم کې د ټولو قاریانو اتفاق دی چې په مد لازم کې څومره مد کیږي نو د دې وجه نه په ټولو کې اقوا شو هر چې مد متصل واجب دی نو د دې په مد باندې اجماع شوې ده اے په یو قرت کې په دې کې قصر نشتا مد باندې اجماع ده خو اختلاف په مقدار کې دی څوک په کې طول کوي څوک په کې توسط کوي په خبره پوه شئ کنه نو د دې وجه نه د هغې نه مرتبه څه شوه کمه شوه بیا ورپسې مد عارض د دې کې طول توسط قصر درې واړه دي کسر پکې ځکه د چې سکون عارضي دی نو ته به ویګنی دا سکون عارضي او اډوشته نه ځکه ول عوارض لا تو تبر ها ځکه پکې قصر راغلی دی او طول پکې ځکه کېږي چې مشابه شو د مد لازم سره ولې دواړو کې سکون دی کنه اي کوم سکون دی کوم سکون دی اوازونو کې خو یو شان دي کنه او دا توسط پکې ولې راغله مده عارض وقفي کې د دواړو خبرو خیال پکې ساتل شوی درمیانه حالت ده دې ته فلسفه د مدونو وای ښا یا علل القراءات ورته وای دا خبره مده منفصل کې ده تاسو په دې باندې پوه شئ څوک په دې باندې پوه شو لکه نما وضاحت کړ دي شعر کې دغه خبره د کم چې مادل ته لیکل العارض للسكون لأجل الإدغام إيه بختو كيوليكا مد عارض وقفي د وجه د ادغام نه د دې خبره درته ذکر کړي وما تلاه کور پسې شو د دې حرف مت پسې وما تلاه کور پسې شو د دې حرف مت پسې ګورم الرحیم د میم ادغام په میم کې نه ده شي ها د حرف مد پسې مدغم رالو کرانلو فهو كعارض نو دام د مد عارض په شان دی د عارض په سو وجه جایز وي تول توسط قصر فسلس مسجلا نو په دې کې درې وجه وکا مسجلا مطلقا دا چې ان شاء الله تاسو کله چا روایت د ابو عمرو بصری وایي لابن العلا ابن العلا نه مراد څوک دی قراءت ابو عمرو بصری قراءت چا ابو عمرو بصری اگر چې دا تاسو د قرت خبرې نه دي او چې ځان په پوي کوي اسه خو به تاسو د غوي نور قرتونه نو غیله بل تیار شه ګران پکې سشتنه نو چې سوچو کې هه هغه ادغام کوي وای حرف مد رالو رستو چې ورپسې کم مصحف پروت دی تاسو خو خان دی خو دا ابو عمرو بصري مصحف ته ابي تاسو ګورئ چې په کومه طریقه ویل پکار دی دا ګوره دا سره سره لیکل ته د ابو عمر بصری دوه راویان دي دوری او سوسی نو دوری دې کې ده او سوسی دا سیلونو ته ده ونش دا دا مصحف د چا ده ان ابي عمرو بصري د سوسی او دوری دواړو الله دې توفیق درکړي چې دا دا مو وایي دا اشارات دي صرف ها مصنف رحمه الله قرات عشره ماهر ماهرینو کې نو غدر ته پکې د ټولو قراتونو مدونه ذکر کړي څوک په دې باندې پوه شو ورپسې د دې بل شعر معنی زده کړي ای و ما تلاه هغه چې د حرف مد پس راشي و ما تلاه او هغه چې د حرف مد پس راشي دا ټول مد عارض وقفي کې لګیا دی دی اول در لمه د عارض وقفي ذکر کو بیا د حمزه خبر او کا بیا د ابو عمر بصری د شت خبر او کا اوس د حمزه د قرات خبره کوي او هغه چې د حرف مد په ځای راشي مدغم الزیاتي هغه تاګانې چې په هغه کې ادغام شوه د پاره د حمزه مدغم زیاتی داسې ولیکه مدغم زیاتی هغه مدغم چې ادغام پکې شوی د حمزه د پاره زیات نه مراد څوک دی حمزه ابن حبیب الزیات په لاسو قاریانو کې یو قاری دی حمزه په دې لاسو قاریانو کې یو قاری دی نوم یې څه دی ستاسو د قاری نوم څه دی عاصم دا حمزه ده نو وای کده دی حرف مد پسې مدغم راشي د حمزه د پارا ومدغم البزي حمزه قاری ده او دارنګ مدغم راشي د امام بزي رحمه الله بزي سوکته بل راز درته تیر شو ابن کثیر راوی ده دی راوی ده او زیات قاری ده پوښیږي به نه شو من الطاعاتی چې کله زه مثالونه کې ولیکم بیا په وښه صرف معنا کوم تفصیل به سبا کوم وما تلاه هغه چې راشي د حرف مد پس مدغم د حمزه سه او مدغم د بزی سه من التاءات چې ادغام پس کې شوی په تاګانو کې چې ادغام پس کې شوی په تاګانو کې نو یومد حتما په دې کې به صرف درې الف مد کیږي والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات ذروا